بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي او نه دی راو چې ورکو زکوت ذمي کافر ته ذمي کافر هغه ته ویل شي چې د مسلمانې په ملک شي یې سېږي د اسلامي حکومت ذمه یې قبیله کړې وي جزیه پرې کوي خراج پرې کوي دا یې خپل مذهب ته ازود وي که نه چې څوک په خپل مذهب شي خو د مسلمانو که نه خلاف و جنګ نه کو د حکومت قانون یې منلی په ظلم باندې دې کافر ته د زکوت نه ورکوي دا رنګ یې که نه لقول اسلام لمعاذ ويدفع اليه ورکول شي زميتا ما اغا سوا ذلك چې سوا دي زکوتنا من صدقات نرا صدقه د ما بيان ده صدق من صدقه بيان ده ما نرا صدقات ورکول شي اگر که وجوبي صدقات ويا سرسيا ورکول شي کان زمي کفر ته نظر ورکول شي کنه نرا کفارات ورکول شي کفر در باندې خو زکوت او شنه شي ورکوله وقال شفيرا مو چې لا يدفع امام شفیع صاحب وایي چې دا نه صدقات باندې شي ورکول نفلي خیرات ورکول شي هو جبي صدقات نشي ورکول وهو روایتنا عن ابي صبر رحم الله او دا د امام شفیع صاحب نه مذهب او امام ابي صبر نه یو روایت ته هغه دا خبره کو اعتبارا بزکات يعتبر اعتبارا بزکات ده کس کوي دا غبکنه ما سوا زکات په زکات باندې زکوت ایو فریضه دو واجبی صدقات دو د نر واجبی صدقات تی چې زکوت په دې باندې باندې او د نر واجبی صدقات په دې باندې باندې قیاس کو په زکوتی دی قیاس کو ولنا قوله علی السلام او امیر دلیل حدیث مبارک تا تصدقوا على الاديان كلها تصدقوا على الاديان كلها تو صدقه کې ستا په ټوله دینه ول حال کې باندې کنه خیراتي را کې صدقې کې څه په ټول اهل دیانه باندې که یهود وي که نصرا وي که هندون وي که مجوس وي که نه ا د ټول اهل دیان باندې تاسو صدقې کې ستا صدقې ورکوي ستا دا خو دې مرام ده چې دا خو زکوت دا به شامل شوی ده که نه ولولا حدیث معاذ لقلنا بالجواز زکاته کجره حدیث معاذ موجود نه موجوده میر به کنه کول کړوای پر وکولې باندې په زکوت شه زکوت مې ما دې پر جز بلوي کنه ان مصدقات للفقراء کنه پاک شو فقراء مطلق لور دي کنه پاک شي دا غب تمیز و دا فصل نشته چې فقراء د مسلمان دي کا کنه کا کافر وي ان مصدقات الفقراء ورکه والمساکین آیات مطلق لور ده خو چونکه حدیث معاذ دا مشهور ده ا دې وجه نه آیات په سره مقید شو ده چې فقراء نه مسلمان فقراء مراد دي کنه خذها من اعنيائهم وردها في فقرائهم دي يمن فقراء وتوشي كنا و د یمن اغنیا چې کوم مسلمان دي او هغه فقرا چې کوم مسلمان دي ا دې حدیث به جن آیات به قید شو کنه او دا کنه تصدق له ځان کولها ا دې نه با کنه میر هغه زکوت نه ورو خلی ا زکوت نه مسوا نه رسد کې به نو خلی کنه ځکه چې حدیث معاذ کنه هغه ټول صحیح ځتا نکړه کنه په ځکه کتبونه به جماعت نشي جوړول انداغه یو صورت ته یو څه سره ډېرې پیسې دي پنځه شپږ لکه روپۍ زکوت ته سره او جماعت یې نشته یا جماعت یې زیړ دی وکړ چې زکوت ته خو د جماعت په جوړ کا کنه مزیرون یې لګیا کړل مسرون یې لګیا کړل کنه خسته وکړې ورته وروړي کنه دا زکوت په پیسې ورکوي مزیرا ورکوي کنه دا زکوت نه کېږي کنه زکوت یې نه وشو جماعت ته جوړول سو به کېږي نفلی صدقات وکنه خو زکوت نه خطله ولا يبنى بها مسجد نبي جوړوي کنه په زکوت باندې جماعت ولا يكفن بها ميتنا ونبي په سره مړی ته کفن ولا چیری یو سای مشوا ده لا وارث ده او سمول دولت نه پته شو کنه یا کفن پیسې نشته د غسل پیسې نشته اصلي سره زکوت وکنه په زکوت باندې کنه کفن مپر وتر وکړ هغه تجهیز او تکوین چې څومره خرچه په کدله د په شخوله باندې زکوته پیسې په لګوي که نه زکوت یې نه کړي له انعدام تملیک د واجب د ورکوي تملیک نه ځکه دوی ته تملیک نشته جماعت کې په جوړوي یا مدرسه په جوړوي یا پال په جوړوي یار په جوړوي که نه دا رفعي چارې باندې کې چاته خو د پیسې ور نه کړې که نه او زکوت هو که نه پاش هو تملیک ورکن ده لکه زکوت تعریف مې چې تکړه وکړه تمليك المال من الفقير المسلم غير عاشمي كنا دا يمول ورکول دي هغه سړی به چشتن کوي کنه آی به دکېږي کنه یا به فقیر ته ورکوي یا به مسکین ته ورکوي د کوم اصناف چې ذکر شول کنه ای ته ورکوي آی به چشتان ګرځوي کنه جماعت خو څه فقیر نه داسې انسان نه ده کنه چې ته پیسې ورکړې کنه مړه اگر که انسان ده کنه خدا مړه ده دا کنه اسې چې ملک کې کړای نشي دا هو کنه په نیول شو دا په ژوند شي کده نه کړې پرې کنه اته سره زکو ته پیسې دي دا شګړه سره کې کنه چې دا مړي غوړه خلاص شي کنه وکرزه ته پرې کوي کرزه خو پرې شو خو تو زکو ته نه خپل کنه ځکه چې تو چاته فقیر ته یا مسکین ته کنه په زکو ته ویر نه کړلو هدي چستان نه کړلو لانك زاد دين الغيره لا يقتضي التمليك منه ځکه چې پرې کول دې پیر دې بلچا تقاضا نه کو د چشتن کولې د دور التملیک من هو د چشتن کولې د چې دته د کتو ویرا کړې پیر به په پریوی کنه خود ته ویر نه کړې کنه پیر چشتن تا کنه لا سیمن فی المیت خاص کر به کړ په مړی شه ژوندای سړی دا پابو نه چا پیر ده کنه او ته ویرا غلې کنه یک پیر چې کنه امد دایته چې چا پیر ده کنه اته پیسې ورکړي چې دا پلکی کنه پیر وخلای دنه ما غوړه ا پیر نه خلوص شو کنه خو اته د پیسې نکړې وره پر کول دې پیر دې ګر تقاضا نه کو کنه دې چې څنګه ولې چې دای په چستانه ګرځول دې ګل وړې وان لیدې کنه وړې اوس به راغلی نه دي بیا هو چې مړه به کنه پر وړه مشوا ده کنه او د پیر ته پرې کړو دا هو ته کنه امدیون ته چې پچا پیر وو چې غریب وو ته خو دې پې کنه پیسې نه ورکړي ان فقهاري کې ا بل چا چې پیر پر کوي د پیسې دې هغه تندې ورکړي چې دا کیا باندې پیر وای ته نه کوي را په یو سړي باندې قرضا وا به ته یې کنه قرضا پرې کړه هغه دایم ته ته پیسې ورکړې په لور شکه چې دا پیسې وخلته ا قرضا دنه ما غوړه کنه ورشیا دې دین مدیون کنه په دې باندې اتفاق سره وکړو چې کنه په موت مشه قرضا خو نه وای ا مدینه ته چې موږ دې پیر نه و هغه په دوار باندې کړی و چې په تو مې پیر دی هغه ته چې کړه په خاطر شو په تو مې قرضا نه و یا کنه قرضا رو کړی دو پاته ولګره سړی ته کړه چې مو چې پیسې کنه قرضا پرې کړی و اپ مې قرضا نه و اس پیسې مې لوړ کنه هغه ورتلا شي ور به شي کنه ا د ین ته چې چا کنه پیر غوښته وی چې مو ته مو ته خپل پیسې ور پاس کا ان ور غوښته شي هغه کنه ور پاس کی بیا پیسې کچره کنه هغه پیسې دو کنه چې یې پیری پرکړه کچې دای مدیون وای چې په چا باندې پیر وکنه په اړه به وښله چې ته به پیسې درکړي وې کنه ا ته پیر مې پرکړه دا ا پیسې مو ته در دي کنه ا پیر چې نشته مو ته پیسې روکا دا به کنه کې غره غوړي سړی نه کړ چې چاته پیسې ورکړي ملي مشه چې آیو ملک شوند آیو چې شتان نه ده کنه بیا و چې ژوندای سره نه چشتن کېږي کنه مړه خو خوندي چشتن کېږي کنه نه پر کول د پیر د بچا تقاضا نه کو د تملیک د تا چې دا ته د تک نه ویر کوي ودی د چشتان مګرځولو خاص کر کله چې مړه وي البته کچېره د پیسن باندې وي د پیجزات باندې وي ا مدیر پیجزات باندې کنه بدا تملیک تا بدا د ته ور کول دي په چا باندې قرضادو غریب د مدیون ده کنه و هغه ته ویل کچې مو باندې پیر ده او تو سره وزکوتی نشته تو سره وکنه دولت سره بو پیر خو چې پرې کړه وای به تو چې شاده چا در باندې پلکی دا پیر باندې کنه پیسې تو ورډې کنه پلکی ته پیسې تو ورکه چې دا پلکی قرضا وخلا انا ما غوړه زکوته پر یاد باندې کنه چې مو سره زکوته پیسې دي زکنه زګه د پیر پرې کوم کنه دا به اس په زکوت ته وشوله ځکه چې دا غي مدیون ته ویلی وی کچا بو پیر خو پرېګه کنه ا په جزا ته و ا په امر د پیر پرې کړو دا ته اس دای چشتان مو ګرځول څنګه یو ځګو ته خو د لوسن نیو کې ته کنه د هند پیسې ورسولې دا غا چې د هند چې ته ته لوسن سی کنه او ته دا قرضا ور کوي و دې زکو ته پیسې بونه کنه زکو ته پنیاد د قرضا پرې کوي اول دغه دین د دې پیر چشتان د پکې چې قرضا یې دوه دا چې وخلی دا وکیل لا ولې یب د کنه دين نا اما دوني چستان سوزا كا چه دين ور پر قبضا کر لے کنا نا اولا قبضا کنا اي دين دا پا طريقا دين يابت بندو پا طريقا دين کنا وکالت بندو دنا يب دا اما دوني طرفنا زكوت وشو ادويا موني بيزون دي پر کبه چه مو پا موني پیرو پا دي سري مو کرزا دو کنا دا مو پا خبلا کرزا شو نوني ولي کنا پاسه موني پرکلي ن ل و ت د و ر ك ب ز ا د و ك ن ا یو ری په طریقه د نیابت باندې مدیون طرف نه اې دې پر نه سکنه اخو زکوتو او دویا مور کنه بدای کنه قبضه زون دې پر کو په طریقه دې کنه قضا دې سره پیر په باندې پر کوي کنه خدا وته چې د په جزات باندې کنه هغه ته چې مو پیر پر کا بدا سیدا او په دغه صورت یې شکنه جماعت یا مړه دا یا کنه په دغه غریب باندې قرضا دو کنه او تی کنه پیر پر کوي کښوندای بیا خو څوکا طریقه دو خدای مدیون ته ورکا کنه په دې باندې پیرینه دي زکوت ورکا دای به پینه په باندې پرې کو او او کمره وی کنه په باندې قرضا وی کنه به دې پر خلاج یې زدو فقاوی خلاج یې ذکر کنه چې بچ کنه بچ ته ورکې چې آی وته قبض کو کنه جماعت پر یا مندرسې پر کنه تو د کوته پیسې ولې کنه بازار ته مړې ته په دا خو د مریای وکړو کنه دا خو زکوت نو دا ولې په پیسې باندې مریای وکړو کې مریای د کوته کنه پیسې ورکړه اذا نه بعد یې مریای تو حاصل کو چې ورساته مې خلاص یې مرته یې څه ورکړ کنه ا دې مرته بوله غړوندای د وړې د منوي څه خو دې ور نه دی کنه نه اتا کو اسکاپ ته ملک تا چې کله ته مریای چې تی چستان شلې مریای دې کنه خلاص کړو خپل میت ته نه سکیت کړو ولې سه به تملیک ا د ي صدقه نه واجبي صدقات مراد دي زکوت شو عشر شو صاف سيا شو لا نظرينا دي کنه کفارات دي دا غامي ده پر دا نه دي خلول وهو باطلاق حجه على شفيره منا في غني عزاته او دا کنه حدیث مبارک په اعتبار د خپل اطلاق سره حجت ته په امام شفیع صاحب نه په غنی د غزیو نشه امام شفیع صاحب چې کنه غزی کا غنی ویا قال او غني بروشي كا غني چاته ویل شي کنه ولا يفعل مزكي زكاه ماله الى به نبر كي زكوت يسين کا سړای زكوت خپل مول لور ته بنور کوي وجدي نکته بنور کوي وان على اگر کا ډیر ونوریا ویا هغه چګ ویا نک کنه ولا الى ولده ونه به کنه خپل زیزوت ته ور کوي لیر زیایي و ولد ولده کنه او د خپل ولد اولاد ته مسیونه کو سیونه ته باندې ورکوي و ان سفلا اگر کده ولد الولد کنه اگر کده ډیر ولا لون دی بیا لان منافع الاملاك بينهم متصله ځکه چې منافع د ملکې د یک مشه سره غندلې دي منافع کنه پیدا او خستل د املاک یې د یک مشه متصل دي مل خو د پلور وي دولت پلور وي کنه هو زیای پیدا وی نو خلی دولت ا دې زیوی کنه پلور پیدا وی نو خلی انت و مالک لابیک دا مطلب ده پلور چې ورا ټول شي دې زی مول تکنه خطه نشتا پیسې نشتا ګوندانی نشتا کنه بیا به پښتنه کنه د زی د دولت نه کنه خرچا کړ راشي په خپل مناسب انداز باندې کنه به پښتنه انت و مالک لابیک نه منافع کنه پیدا او خاصه د عملا کې دې پښه متصل دي کنه اس کا چې پلور ته زکوت ورکوي دا پیسې خاصه دی کنه دې سره مرول شي په دا ټوله په موقع شي کنه چې ورا ټول به وایي د خپل پیدا ور خطر شولا فلا يتحقق تمليك الكمال بیا تملیک نرسی په کمیله طریقه باندې دا پردی پیسې ته ملاو شو کنه دا څه کچ خپل پیسې وي دا رنګ نکتا دا رنګ ور نکتا دا رنګ کنه زیما سیتا ولا الى امراته و زکوت په نور کې سړی خپل بیبي ته خپل شته بعد کوت نور کوي للاشتراک في المنافع في المنافع عادتنا د واجب اشتراک نه په منافع شي د جهات عادت نه د جهات کنه نرخ عادت نه دا خو شریعت نه دی کنده دی کنه ا دې کنه اپلورو د ذکر منافع اخو شریعت جزات ورده کنه انت و مالک لابیکا هو د شته ولا کنه منافع د کنه په دولت نه پیدا وخصنه عادتن کنه هغه خلوص ته سره سره شریک دي کنه شدا د مړ په دولت څخه کنه دغه څه تصرف په کو لوس په وی پیدا ونه خري کنه او مړي هغه څه بد نه غني دا رنګ مړ کنه د شته دولت استعمالوي کنه پیدا ونه خري شدا هغه څه بد نه غني نبي اسلام او کنه غریب اول ودی چې کو حدیث الکبرى کنه پروردګار دغه یو شګړه پرړوي که نه ووجدک عائلا فاغنا ته نشتمان وې که نه بیا خدای پاک غني کړلی نبي هم چېرته نه غني شوه که نه په دې باندې غني وبلو که چېرته که نه عملداره ښځه دې وکړه که نه د قریشي سره مالداره ته که نه سوداګر وایه سره دولت ډېر و که نه ای په وجه باندې نبي سمې غني وکړل چې ته مې که نه غني کړلی ځکه چې دولت ډېر ده که تو سره نه و که نه تو لګوله شو در باندې خرچ کوی به در باندې لګولی به که نه نه عادتا د خلک په عادت سره د مړو د سه منافع سره ګڼډلې وي کنه نه چې تر شته ته پیسې ورکوي د کوته ورل کې خپل پیسې ورکوي دا لکه چې دی وی اول نه ولا تدفل مرأة الى زوجها او شدا به کړه حول ته زکوت نه ورکوي نه په مده کېږي آینده به خنفه را مولا دا امام صاحب په بده یارون به کچنا کې نه کېږي نه را مذهب ولا چې کېږي کنه حول خو به شي ته نه ورکوي اتفاق ته خو شدا حول ته هیت ورځو اپا مکنه په عیدګاه شي نبی سم مسلې وکړې کنه صدقات ترغیب و چلاولو صدقه کې سا کنه خیراتینا کې سا بیا په موقع باندې شې کنه نشې مسلې ډېر متصره کېږي کنه ډېر صدقه وکړې نبی سم چې کېر ترولو کنه بیا ځنه شې پښتنه ترلې مسلې پښتنه ویل کړې د عبد الله بن مسعود کې بیبي وازینه بار به ده کنه اے سره پیسې وې آیا سره کولې وي چې نبی سم مسلې وکړي د خریته کنه امو سره ذکر پیسې دي خریته ولا به د خاوند ته ویل عبد الله ته ویل چې بیا چې ته صدقه کې بیا زو د زمون د ډیر حق دوری کنه دا غریب زمون یا کنه زو زمون چې هغه ډیر حق دوری به مې به صدقه وکړه وای چې زه پښتنه مسلې ته وکړم نه کچېره په تول باندې کېږي نه په ما هم ته ورشه پښتنه ورو کړه د مسلې دوی ته چې تخپل ورشه کنه تخپل پښتنه وکړه او انا بس مې جزات ورکو بلکې کا په مېر حال کې نه جز یو څوک کړي قاله الامرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا ارشاد فرمیلا و نبی اسلام د عبد الله مسعود ته بیبي دی پره وقد سأل سألت ور تصدق عليه و دې پښتنه کړې و د تصدق نه په عبد الله ابن مسعود باندې چا مې پکېږي کنه مې پکېږي قلنا هو محمول على النافله مې چې دا محمول ده کنه په نفسي صدقه باندې دا زکوت نو نفسي صدقه وه خاص ذکر خو نشته چې نفري صدقه واکه او جکه او جبي صدقه وا زکوتی را دي کنه هو ا دې نبی معلوموي کنه چې نبی سم چکیم ترغیب کړو نه ایم چې ترغیب کړو لا به نفري صدقه دې پر چلو اے مسله به کړه کنه هذا کوته ولا مسله زکو هر چې ته منی مې زکو خو هر چې پر کولو سبه کرام یا خو دې فرض مو زګو دې فرض سيو کنه چې هر کله به ترغیب کولو هغه نفري صدقه مسله به هغه وتا کړه نه دا نفري صدقه وا او مکاتبه یې غزل کې چې سره سودو وکړو کنه ا مکاتبه ولا سودو سره وکړو چې ته مې مکاتب کړلې کنه لا درا یا پینځه درا یا شل درا دې پی مو تر وراته مې مکاتب کړلې او ته چې شادو ام الودا غا وینځه دو کې چې مېړو په خپل یې استعمال کړی وی کنه او لیز یا وی نشي وی دوای په کوچ دای مور دی کنه دغه دا مکاتب یا یا مدبر یا ام الودا دا لښکې د مولانا وریاش لږ د دې لوس نه ووتل اس قسم المملوک لسیده ځکه چې د مملوک کنه ګاټه وټه ده د مولا وي هم مدبر سره یې کنه چې څه ګاټه وټه په لور شوي شي دا یې مولا ده هم مدبر نو زکو چې ورکوي خدا هغه ټول اوس کنه دارنګ مولا ده البته مکتب ولا هغه ګاټه وټه اده مولا نه وي اده مکتب وي هو د مولا په شي حق ستا ځکه چې د پیر ده به کنه ولو حق فی کسب مکاتبه او د مولا کنه حتی په ګاټه و چې د خپل مکتب شي فلم یتم تملیک او دا د تملیک پیران شو چې تا غزه کوت ورکوي او ته مکتب کړه دا کنه نو خدا خو هغه ته پیسو پیسې دي کنه سبوته به دا پیسې بیا ته درکوي کنه تملیک دوته کنه کامل نه ده و ذ ك و ت ك ن ركن تملك تا شاغا فقير بي چشتن كوي دا بخلص دوي كنا ولا الى عبد قد اعتك بعضه قد اعتك بعضه او نه به ورکوي زکوت الى عبد المريته لاس مريي قد اعتك بعضه چې زره حصای اصیله کړی وي په کلیمې اصل کړه دا ونیم پوت ده مثلا هند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب رحمه الله لانه بمنزله المكاتب ځکه چې په منزله د مکتب ده ابا کی چې پوت شو هغه د اصل نه کړو کنه وته کې چې د بکی شه مت پیسې ګټا چې د بکی دا په شخلوس کاله په لایه نه اصل وکړه هغه مکتب مری شو او مکتب ته زکوت نشي ورکوله د مدرا د مکتب د امام خلیفہ صاحب نه وقال يدفع لي يروي جزا كوت پر کولا شي لانه حر مديون ذکر چې دا اصل د ټول چې د نیمه سره ولا د ټول اصل شو و ده وچم كلا في رولا ده فده بني پير وشتو هي رولا پنر بني دغه مسله لشي کنه ګرونه دو دغه سرت جوړول ګرون دي اواز دا وته په هني کنه یا تا چاته ویل شي امام حنیفه سوي چې اتا پی کنه ازلا د ملک چې دا کنه خپل ملک سینه لري کې مشترک مریای ا دوی قسم شي مسیای مشترک ته ایو ورچ شو خپل حساب پر یاد وځه کړه کنه هغه به څه طریقه کو څه به څه منوي کنه ابل د پر درې صورتونه دي کچره د معتق ابدون وو چې دا چا د خپل احساس راکړه دا ابدون وو ابل د پر درې جار دي ابل یو کمرګریتا د مریای په دې مرتبه باندې سپوتکیشنه او ته به دون یې اذن بخره وړي کنه دا غوښتل شي چې مو ته خپل سره کوي له نقصان کو جوړ کنه تضمین وته یې کنه اله به زمان وخلي ا به ور برشي کنه هغه مولا او یې مرینا وسره چې تو پیر یې مونږ وخصو نیم ته مریای پوته وکنه یې مونږ حساب وخصه کنه ا پیسې مو ته روګه ټپه د مریای به ټول اګه شي کنه د اول سړي به شي دا به ټول داسې کو کنه ځکه چې خپل یې خپل څه کوي دوله پیر یې پرې کړو کنه او یا به مریض ته مخور وړوي د بل شریک کنه چې ته خو یې اصل کړې ګټه هو ته دو کنه مو ته خپل پیسې وګټه ته که چې تو ازا په شرک کنه استثاء وته وي او کچېره د اول شریک هغه نشمن او غریب وو ایبل شریک په دویل یې ردی کنه یا به په لیا په سزا دی ویل کچې اصل کړه کنه و یا به اسراف کوي ته به چې نه غوښتنه شا غریب ده کنه یو خپل احساس نه کړی دوه خو امو ته نقصان وسو کنه پیدا ته تر سړي مو ته خپل هیڅ قیمت تر وګټه دا امام سبي یارور وی کچ یو صحیح خپل احساس نه کو دا ټول اصل شو کنه اته ته جزین قبل دا ټول اصل ده هبل د پر دوی کنه جاری دي کچره دا غوي دون وو ا د ن ا به غوري مرينا به سنو غوري ته به کچه مو تخپل حساب وکړه ځکه چې ټول مې تواتر کوي مو ساتو سي لګره کنه انا د وخلي کنه او کچه را کنه غریب و ا مري ته به کچه مو تخپل حساب کې مت وکړه یا تضمین دا یا استسعاد وکنه دا بل چاره چې دی په شاسیل کو اګره وتل ځکه چې حاصل لا کنه اته سندي پته چې دی په شاسیل کو دا که سرات اس ګرون ده ولا الى عبد قد اعتك بعضه سول دا ورج کچ اعتك مجهولا وی ک معلومه سی اوی ک معلومه سی اوی نه راو کړي زو چې ورکو زو کوته مریتا چې اعتك بعضه چې دانی ما حصای اصله کړی وی مثلا یو سای دا مریای دا نیم اصل کو نیم پکره پوت شو ز کوت ورکړي د مولا خپل ز کوت ورکړي چې ز کوت وخلکنه دنه راو کړي امام صاحب په نوم بده ځکه چې دا مندرا د مکتب د په نوم ده او خپل مکتب ته هیڅ ماتره شوه که نه چې خپل مکتب ته سایز کوت نه شي ورکوله نیم خو یې حاصل کوو د نیم نه پیسې ونه و چې مو ته نیم پیسې راوکړه که نه ټیک ته مکتب شو که نه امام صاحب واجه سیدو و د یورم کې چې یو ته به ورکوله شو کوته لأنه حر مديون لك كده أصيل ده خو پرولا ده أصيل خدا ده پرولا چا شو بيا إيه پيري چا ده بنده دا ویل نه صحیح کېږي وایي چې لأن المکنه لأنه مخاطب دا په منځ د مخاطب د امام صاحب دی دا توجیه نه صحیح کېږي چې منځ مخاطب دا ټیک ته کنه مخاطب دا خو پر ځای مخاطب دا اې دوه خونده کنه پر ځای سره ده کنه اې مولا پیر په نوښت لا کنه مخاطب په قرآن پاک سره کنه هغه مصداق او مصرف وکنه وفي الرقابه چې مجوله سي هغه استعمال کې به دا امام سره ته جین چلېږي کنه چې دا پندرا د مکتب د امام صاحب المده مکتب خدا خو پردای مکتب ده هدې وجه نه کړه دا صورت یې مخصوص کړه دا دا صورت جوړ کړه چې دا معلومه چې هاوی د ولای العبد قد اعتك بعضه دا مطلق قد اعتك بعضه نو شي کنه بلکې دا غا سره تا چې دا مریای دا مشترک تا ا پلور و د زی په میون شه نیم د پلور دا و نیم د زی دا پلور و لګو د مریای کن اصیل کړ خپل حصہ زیای پوت دا کنه هزی د پر اکل دوی لیر دی یا درې لیر دی کنه کله پلور یې دون وی ا پلور را پیسې وشي چې د پیسې رو کا مو ته نقصان وکړو کنه به د پلور لګي زکوت ورکوي چې زه به زکوت ورکوي واشه ګای مې سره کچا سیل مې کنه زه به زکوت ته په دې باندې پیره پر کوا دا پلور زکوت نشي ورکولای دغه مری تا کنه چې دا زی ولا پوت ده لأن به مدد مکاتب عنده دا پندرا د مکتب دا د امام خلیفہ صاحب پر مده کنه ازي مکتب دا کنه دوه نه دا خو شو کنه خو دې زی مکتب دا زی پیر به پر کوي کنه لکه زکوت خپل مکتب نشو کې زی مکتب تر شي ورکولای کنه نه زی مکتب دا زکوت نشو ورکولا وکاله یرون کې چې ورته کو زکوت کنه دا اصل دا مدیون دا ځکه چې زی پیر په وستا کنه اصل خدا ټول اصل شو دا کنه فاجه خو ته کې چې زو پیسې ته نه ونه دې مری ته وی کنه پیر خو شتاب باندې اصل دا پیر شتاب باندې کنه دا پلو د زکوت پر کو چې دا کنه غزي پیر پرې کو دوړې ته جوړه صحیح شو بیا ولا يدفع الى مملوك غنيا و زکوت په نور کوي ا مری ده کنه غنی سړی ته ا غنی سړی کنه مریای ده ا ته باز کوت نور کوي لئن الملک واقع المولا و ځکه چې ملک واقع ده مولا ده پره دا پیسې چې ورکوي اگر کدی کنه مریای ده یو پیسې سره سره شته کنه خدا دته نه ورکوي دا مولا ته ورکوي ځکه چې کنه هغه ملک ده کنه د مری هغه ملک ته مولا وي واه وې دوم ده بیا زکوت ورکول شي و ان کانت نفقت وری اگر که خرچه په دې پلور باندې ویا اې دې خپل باب روان د خپل مسله د په نکاح طرف ته باب نفقت چې حکیم زیاید کنه چې په پلور باندې خرچه وری کنه چې په پلور نفقه ویا کنه کیم زیاید هغه چې خیال وی ریند وی ګډ وی معذور وی کنه کنه ای چار نوی د کاروبار نوی کنه کاروبار کړای نشي کنه بدا کا بلیک ویا کنه خرچای په پلور دو او کا پرېک سیرات باندې وی کنه کاروبار کړا شي مشقت کړا شي مزری کړا شي کنه او دای بلیک وی کنه خرچای په پلور دو دا به خپل ځون تخپل رزیر ګټی کنه و د بخپل ته کو ځون ته وکړم خرچې بخپل کو کنه واخې د ځون ته بخپل ورس کنه وسوي کنه دا که چېرې کنه معذوره وکنه بلغه دا او پسې مکنه خرچه په پلور وشیا دا وکنه خرچه نه خلاص ده کنه بیا زه کوت ورکول شي کنه او به خلاف امرت الغنیه او په خلاف ته کنه شر غنی لانها وان كانت فقيره ځکه چې اگر کا ده کنه نقشه فقيره دوا نشي کنه کنه غنی په یسار دی زوی سره مړي و دون دا و د ښځه په خپله فقیره دو که نه نفقه یې په مړه دو خطا به ته کو که نه خرچا به کوي که نه خو زکوت پر کولی شي که نه خرچا د دې نه کېږي که نه زکوت پر کولی شي یې مړه په دونی به دوی کوي دونه نه شي ګڼله دا خبره چې د خو نفقه په پلور دو انا فقط دې باندې کې چې پابند وي دونه وګڼل شي او به قدر نفقه ته لا تصير مسرتن او په انداز نفقه باندې کوي دونه نه ګرځي بلکې نن سبا هو اکثر کنه دا څه خلک هم سره پته شو دا کنه چې ا دې مر کنه غریب وي کچې نصاب به نوي سي زکوت مې کې دمه کم سره پته شو دا کنه خاص کر دغه طبقه چې دا کنه باغه بلغون چې د پلنې ژوند دي کنه او کاروبار نوي کنه دا بلغون دغه ته کنه زکوت ورکول زکه چې کنه دې سره ظاهر پسنوي زکه چې دولت ټوله پلور ده کم ځکه دی که کېنه دی کنه کناخت تجارت نه اپلور وي دا ولې که چې په خپله دی کسب نه په خپله ګاټې وټې نه کو کنه کترې ته نه وي لوټ شو یو په خپله کاروبار باندې لګیا ده یا ملازم شو یا کنه تاجر ده یا کنه مدیره ته لوټ شو ده دولت په خپله ګاټې په پلور نه وي دور شاخوا دا هسې ګرځي کنه په کېرې شي یا کنه یا مدیره کو چا لري کنه دغه طبقه په فکرو شي پوتو کنه نه خو اکثر چې فقیر لري شي کنه هغه فقیر نه وي کنه اکثر د نصاب خوندون دی په شکل نصاب به سره وي او به حال کې کنه ا دین طالب علم کنه اخو جواب لیدل شي که چې دا دنیا کنه ا کسبه نه دنیا کاروبار نه بالکل کنه دا څه خیال نو سي کنه ولې په کله په کتابه ما سه به ستر کنه کاروبار نو کو کنه دا کنه خالص په کرا لیدل شي کنه خالص په کرا دي اذا کوته مستحق کنه دا غلي چې هغه ساي کنه د شک نه و د شبه نه وتلی کنه ډېر برها داسې شوي دي که نه چې تیوې که نه حیات نه به ډېر غریب لیدل شي که نه په خپله د رجب شوي خلک مخې د اډې ولا د ویدول خلک اکثر پیسې به ولرل مو ته پیسې ولرل چې دا ته تقسیم کا چاته چې خیر مستقیم ته زکوت ورکا که نه معنی مش په پیړ نه مې به کدا شي کنه ته چاته ورکې چې په به زکوت نه کړي ډېر ومه چې کنه زکوت ورته تقسیم کا چې وسه پښتنه وکړه بیا به خنیو خطو کنه ا پیسې به سره وي خو ټولې ته یو چې په دې باندې غریب یو ځکه وایي چې طلبه سره پیسې نه وي کنه هغه غریبون دي ولاد فعل بني هاشم زکوت په نوې کې کنه سیدونه ته بني هاشم ته بنو ورکوي لکه ولې سلام یا بني هاشم ان لا تحرم عليكم غساله الناس الله په تول باندې د کنه خره د خلک د اخیره خاچ دا په تول باندې حرام کړه ده غسل هغه یې به ته ویل شي کنه چې هغه غسل په مندو کې و تو ر پوت شي ته کنه غساله به ته ویل شي چې خیره ورکټه وی کنه جنابات نه په لمبوله مستعمل یې به هم الله په تور باندې حرم کړه دا د غسلا د خلک د مستمر یې بده خلک په توس خدای به حرم کړی دي و اوصاهم د خلک کنه خیر خلک په توس حرم کړه دا وعوذکم منها بخمس الخمس وعوذکم منها او په بدل شي کړه توستا اې صدقاتنا هغه خمس ته خمس یې توسه په بدل شي درکړه ده خمس ته خمس یعنی مال غنیمت څه کنه چې مال غنیمت څه کوم دولت ونیول شي نو دا په پنځه حصے تقسیم شي سلویر حصے به کنه اخو د مجاهدین شي دا پنځه حصے به بیا په پنځه حصے تقسیم کنه یو حصہ د نبی اسلام دو او یو نه حصہ د نبی اسلام د قربادو چې هاشمیون دي کنه نبی اسلام آلته بلا شي يواي سادي مي سفر دي يواي ساكنا يتيمون دي يواي سادي منكنا في سبيل الله دو ن ا غ ا خمس چې په زمه ساکره په پنځه مسلم ده پیګه شه د نبی سم زول قربا کنه ا مراد کنه هاشمیونه نه تو سکن ا دې کا بحر مکرو شو دو کنه د جهاد له بحر کنه زکوتی نه په تور باندې حرام کړی دي ا دې ګټه نبی سم غسالت ناس ته ویل کنه زکوتو تا کنه زکه دا خري زکوت نه زکوت یو بوسه کنه ا دې سره چې سمره کنه ګانګي او خباثات په د مول دولت شو کنه هغه په سرور شي کنه ا دې زکوت ته ورشي او دې سره کنه اسا مو ګنې نه کنه ا دې ځکه مزکی ګنې نه کنه هغه د پیسې ته ورکټه شي کنه دای په بلې بلې پیجوي شي کنه لکه چې په لموله په دې به بلې په پیسې بلې کنه او د نبی سم چې کوم کرابات او د کوم رشدرونی دي کنه چې سیدونی بلی علی هاشم دي کنه هغه ډېر پاکیزه نسب ده ډېر پوک نسب ده که نه به دا که نه ګان مول د نه خوري که نه په دې ګان مو د دې وینه نه زده شوې که نه انا بس ما خپل نسب کنه دې ګان مله باج ستی که چې تاسو ما خورسته خدا مسله ده کنه مشکله شوې ده په لاس مشکله ده چې آ کنه خمس چې نبی سم کله زویل قربات ملدو هغه سکیت ته ا د ي وجنه امام سنه یو روایت ته ابو عصمت شاګرد د اګ روایت نه کړه دا چې نن سبا مناشه چونکې نبی سم آل غنیمت شه حصہ ختم شوی دی زکوت ورکول جایز دی کنه چې دا څه کنه او دې ته ریپورت نه شي امیش په حناف شي امام تحوی رحم الله دا تحوی کې ته چې په حدیث کې ویل شي دغه مصنف ته محدثه دا فقيه دا کنه ای په دا مذهب د چې زه زکوت نن سبا جایز بنو او د باسمت په کول باندې فتوا کړ ځکه چې کنه دغه به دراکه پته شوې دي او امام ابي سب صاحب یې کنه هغه دا یو روایت تا کان چې نن سبا کنه سیدات ته زکوت پر کوم جهیز دي ځکه چې کنه هغه چې کی خپل مود او پاشه بحر ختم شي د بیت المال شي ا بحر نشته زکوت پر کوم جهیز دي بهر تک دا روایت دي کنه او مذهب خدا ده ټول متنوي کې چې ولات فوکنه الا بني هاشم ظاهر مذهب دا دا ظاهر روایت دا دا دا مسله فقه مفتوی ته کنه فرتا دو کنه یا په دې باندې پیسې لاندې شوی چې کنه ورکول شي کنه شي ورکول کنه او یو کول دا دا چې یو هاشمی بل هاشمی ته زکوت ورکول شي کنه خپل سره ورکول شي بل ورنه وخلی بخلاف ته تو وای په خلاف ته نفلینا نفلی ورکول شي لأن المال هو كلمه و د نفلی داسې لکه چا ځون په سړوي که نه یا ته دنه څه بې سکات الفرد دی خیرنه دي په سکات فرد سره چې پابند تو فرض سکه تکراوي که نه زه کوپي بې دا خیرنه شوه و اما المتطوع و اما تطوع بمدد التبرد بالماء اپ مدد تبرد د پیبه سره لکه چا زور په سره وکنه او د سین نه په مونږ کې بیا هو کته لګولې وی کنه بیا په مونږ داس کړه شي کنه په سره سره کنه به حدث من سن لره شو